ذکر د جبه سره تعلق لري نو دا درې جواب شو باقی آثار د صحابه او تابعینو نو صحابه چې په یو مسله کې مختلفي ستا اختیار دی چې د چا قول اختیار دی او د تابعینو کلام حجت نه دی نو دا اول په صحابه کې ابن عباس نقل کړ ولم يرى ابن عباس بالقراءة لجنوب باسا ابن عباس ته بوي جنوب سره قراءت ویلش دکه جائز کړی دی علي صاحب نه جائز کړی دی او علي صاحب مولا بل اتباع دی دا ابن عباس نه دکه خلیفہ راشد دی او په فقهاو کې ام عطیه وایي چې حیزو ته حکم او چې تکبیر وایي نو تکبیر خو د ټول علماو په نزد جائز دی جګړه په تکبیر کې ده که په قرآن شریف کې قرآن شریف لستو کې ده الله اکبر او دعا خو ممنوع نه ده دا بل حدیث چې ابن عباس و یا ابو سفیان ته حضور مبارک خط دا هرقل ته خط ذکر او خط کې آیات ته او ظاهر دا چې کافران جنوبي نو چې جنوب دا خط لسته نو زمن کې آیات هم لسته دی او دا واقع په زمانه د مصطفی کې شوی دا وخت خبر ده نو معلومه ده چې جنوب سره قرات د قران ټول شي یعلم ده د دې بدا جواب یاد لرئ چې سید الکائنات پورا آیات نه لیکل اقتباس د آیات کړل آیات دې قل یا اهل الكتاب تعالی الى کلمه سوا بیانا او دې کې دی ویا اهل الكتاب تعالی نو اقتباس د آیات نه جائز دی پورا آیات نشو دویم دا چې خط صرف آیات خونو خط کې خنور خبره مې نو دا آیات لري چې خط مشتملی په نورو خبرو او په آیات نو حکم تابع دا اکثریت وی لکه یو تفسیر آیات هم پکې او حاشیه او شروع هم پکې اعتبار غ شرح او حاشیه لري نو دا خط صرف قرآن شریف نه نه دا خط ته نه اعتبار اکثر لري اکثر مسو تلاوت به جائز ده دریم دا چې ممکنه دغه وخت کې دا احکامات نو یا نبی کریم ته پته لګېده چې دا خلک د دې غسل نه پس لام به جنابت کې نو سیږي ځکه ورته حضور دا خط لیکل نو دا واقعات په مقابل د یو صریح حدیث کې پیش کول د استدلال ضعیف خو امام بخاری دا طبیعت چې د کم جانب خوښ کی دغه جانب د پاره د لو اقوال نقل کوي هغه بل جانب نسیا منسیا کی د جمع بین المتعارضین نه کوي دا نور فقها خو جمع بین المتعارضین کې لکه ترمذی بابا بغدی ابو داود بابا بغدی نسائی بابا بغدی ابن ماجه بابا بغدی دی یو باب دی دا یو جانب بل جانب نه په خپل دې مسله کې ملایان مختلف دي چې حق په موضع د خلاف کې یو دی که دوه دي یو مسله کې چې اختلاف راشي نو حق پکې یو دی که دوه دي نو څو علما وایي حق په موضع د خلاف کې دوه دي او سید الکائنات یو ته مصیب وي بل ته خطا وي نو مصیب معنا دا چې دی حق ته رسېدل دی او خطا معنا دا چې دی حق ته نه رسېدل خدا چې نه رسېدل د لخدای اجر ورکی په اجتهاد د خپل کوشش کړه امام بخاری دا سه معلومی چې دی قائل دی چې حق په موضع د خلاف کې یو دی نو دی بل جانب ذکر کوي خو فیصله کن خبره ده چې د حق په معنا دی یو حق هغه حکم دی چې د خدای په دربار کې دی هغه یو دی نو اصابت او خطا هغې ته راجع دی او یو حق مطلوب د عالم او مجتهد ده نو ته عالم او مجتهد تا نه مطلوب څه دی تا تحقیق وکړو تتبع دی وکړه اجتهاد دی وکړه خپل کوشش دی صرف کړه د حق په تلاش تا باندې دا فرض نو دا دوه دي د باندې فرض او د باندې نو یو حق په معنا د یو امر چې واقع دی د خدای په دربار کې په نفس الامر کې او یو حق په معنا د مطلوب د مجتهد نه نو که په معنا د مطلوب د مجتهد نه کې نو هغه دوه دي او که په معنا واقع عند الله نو هغه یو ده دیو جن د حضور د احادیثو نه توسع معلومیږي او دلیل د بنی قریظه واقعه وه حضور مبارک صحابه کرامو لېږل کړه او دی ورته وی لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه نو چا څوک کړل چا مونږ په لاره کې وکړو ویلم یورد من نازالک او چا هلته وکړه او دواړه خبرې حضور ته پیش وي او حضور وې په سکوت وکړه معلومه دا شو چې هر یو باندې څوک ذمواري او هغه د هغه خپل اجتهاد مطابق کړی دی حضور په سکوت وکړه نو په سکوت دا معلومه شو چې حق په موضع د خلاف کې یعنی مطلوب د مجتهد نه هغه دا چې تخپل اجتهاد صرف کا نو د دواړو صحابه عمل ته صحیح وي سکوت یو که تقریر نبی سره ثابت شو یا چا عدل کړی دی چا نه دی کړی دواړو باندې سکوت کړی دی قرت د هشام بن الله راشه هشام ابن حکیم نه هزام په صورت فرقان کې او د عمر صاحب عمر صاحب د مارای نه نو داس قرت وایي را وسته حضور پاک ته ای پرېدا وې دې سم هغه شان خیرات نه وي تا چې موږ ته څنګه خاو دلره ای پرېدا چې پرې خاو چې ولست وی ټیک ته دا دا سم پرې نازل کړل او دته وی ته وللا وی کلا کما حق تاسو دواړه په حق یې جګړه مکه نو بعض اختلافاتو کې شریعت توسو کړل نای کې په یو جانب حکم د باطل لګون دا ښکار نه ده الجهاب بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمان عبد الرحمن القاسم بن القاسم محمد عاشر قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحج فلما جينا صرفت مثله وما حيز راوي فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك اوس دې د جواز د حج او د باقي اعمالو چې عاشي کړي دي دا دلیل ګرځي د دې چې تلاوت هم روانه نو جګړه په تلاوت کې د پامال د حج کې نه ده طواف بنه کوي باقي خطور کولی شي منا تبزی مصطلفه تبزی عرفات کې بولاړي شیطانان بولی تکبیرات بوي تلبیه بوي اخو جائز ده صرف طواف نه معنا نو زمونږ په مذهب کې په اعتبار د ایامو سره دی او په نزد د مالکیانو په اعتبار د الوانو سره دی او شوافی او حنابله د دواړو اعتبار کوي او که ښځه ممیز په دواړو وي شوافی اعتبار الوانو لره ورکړي حنابله اعتبار ایام لره ورکړي مثلا یو ښځه ده پنځه ورځې سره وینه راغله بیا توره شوه خو نور کله عادت ورځې نو دا به د هغه ورځو اعتبار کوي که د سور رنګ به اعتبار کوي دواړه عادت یې شته نو شوافی به دا به د رنګونو اعتبار کوي حنابله وایي د ورځو به اعتبار کوي زموږ مذهب هم د ورځو دی دا حدیث اوس مجمل دی فیدا اکبر ته حیدا ابو داود کې فن ذالک دم اسود یعرف دا راغلی وکړ په حدیث ضعیف دی په اتفاق د علما ځکه دا حدیث د فاطمه په دې بل صفحه کې را روان دی چې حضور ورته ایام او لیالی وای بل دلته اقبال کمرات ته اقبال بدنام وې نو حضور باندې تاسو کړي وي چې ستاد وینې رنگ څنګه دی پیژنې کنه نو فقها یو قاعده او باسي وی ترک الاستفسار فی مواقع الحال ما قیام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال ترک الاستفسار في مواقع الحال ما قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال یو ځای کې د تپوس ضرورت وي او تپوس نشي سره دی چې باعث موجودي نو د هغې دلالت په دې وي چې دا حکم عام دی نو حضور مبارک د دې نه دا تپوس نه کړو چې ته وینه پېژنې که نه معلومه دا شي چې د وینې رنګ له اعتبار نشته تغسله وتمزح على سائره هغه ځای به وینځو په باقي به ترم کیا وکړه معلومه دا چې چرته ترم کیا راغلی نه دا په مشکوک زین راغلی ده یا ماحول د نجاست نجاست خو به وینځي ثم تصلي اما به اعتکاف المستحاضه مستحاضه اعتکاف کولیش دغه د مستحاضه حکم د طاهراتو ده نمونځ به کوي اعتکاف به کوي حج به کوي طواف به کوي جما ور سره خاون کول شي روچي او منځونه به کوي دا کوم مستحاده بیماری ده هغه حید خاص نه ده زنه صاحب مشاهین ابو بشر واسطی قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن اكرمه عن عائشه رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم تكرمه بعض النساء وهي مستحاضه سيد الكائنات سره یو بیبي اعتکاف کړو یو ځل دې زیړې اوبه ولیدې عصفوري عصفور ګل دی زیړې اوبه ولیدې د حیض وینه خالصه سره دي ضرور پکې څه فرقې تورې خړې نسواري بدبوې بیماری را کنه بعد داسې استعاده ما اورېدلې چې دې اصحاب وي خاون ورته نشي نږدې کېږي قالت تکم نوای فقالت عائشه بي بي كان هذا شيء كان فلان تجده وې دا زیړې وبې جوړې د فلان کې دا غینه به به دې حدثنا قتيبة بن قال سنا زيد بن زريع قال قال ذلك متانا عشرة قال تكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه یو بی بی ور سره اعتکاف کړو په حبیبه یا زینب وهي مستحارة والصبح فكانت ترى الدم والسفرة والتست تحتها وهي تصلي لاندې به ځان د تعالی خو چې وینا لاندې زما کې تمره چې تعالی کې جمع کیږي دا ځا ته بار بار شکر دې چې خو دې یو فقط باورې دې دا ټول غمونه د خو دې خو دې دومره غمونه دي چې توبه وباسه که مستحاضه نی دا حیث و پیارا میاش رازی ما بالا اوڑی دی سلام سلام قال لا ټوک خبرې نه دی حقیقت خځې باندې آرام میاش ده نفاس یې پر راځلوې کړ د اولاد در غړې دو څومره تکلیف چغې وایي او ستنې نیولې او زور زور کوي دا دومره غټ ماشوم چې ترې راوځي دا په ټوکو راوځي کله پکې مړی شي بیا پرې پرې روان نه وځي بیا ترې وینې راوځي بیا څلوېښت ورځې پرې څښا وینه روانه او بسترې داسې څښایي چې څوک ورته نږدې کېدی نه شي نو شکر وباسئ زه خو شکر وباسم پر تاسو وباسئ که په دې غم باسته له خوځو چې لورو شي نو خپای په نه دا ورته هم ګوره هر سړی قوم خو په خپل قوم په زیاتې دو خوشحالي او تاسو د خپل قوم په زیاتې دو خپه کېږي چا ډله چې زیاتې شي خوشحالي ګره طالب هم زیاتې طالب په خوشحال او ستاسو ډله چې زیاتېږي نو خفه کېږي نو ښځه په ښځه پیدا کېدو خفه کېږي باب هل تصلي المرأة في صوم حاضت فيه خدا په جامو کې مذکور چې حیض پکې تیر کړی نو په طریقه د استفهام ذکر کړ استفهام کې اشاره حالات وته که دا د دې جون فراخی نو د حیز د پاره دی چې جا جا مساتی چې حیز تیر شي نو بیا دې پاک جامې و او که غریبای نو خیر دې ما جامو کې منسکولی شي په ټاکي ما کې کپې لګېدلې هغه دې وینځي آیا منسکولی شي خنه او که فقیر ځکه د دوو بیبیانو واقعه ذکر کوي عائشه بیبي وایي زموږ خو یو جامه وه هغې کې به حیز او مونځ به هم کوم نو که څه څاڅکې ماسکې به رسېدلي وي هغه به مو وینځه او مې سلمه وایي ما جامې را واغشتې د حیض جدا او د هغه جدا زموږ وطن کې ښځې د حیض جدا جامې ساتي خو هره ښځه خو مالداره نه او نه د هر چا پخوا دا چرته یو جامه به واسه پکې کېدل نو دی په حل وایي تقسیم علی الحالات کوي که حال دې د فراخه نو دویمه جامه ولا پکار ده او که حال د تنګیو هماغه جامه کې مونږ روان دی او که د وینې داغ ما دی هغه ته وینځه نو باب هل تسن المرض فی صوم دې کې خلاف نشته لکه ته په دې کې ویښه حمزنا ابو نعیم قال سنا ابراهیم النافع نعم ابي اجين مجاهد قال قالت عائشه ما كان لاحدانا الا صوبا واحدا زمون خو به یو جامه او څومره د فقیره جن قسم دې نن سبا که در ښځې له درې جوړې دروازې راوړې نو څلورم هم غواړي دا به نه وي چې بس کا نه د کالو نه ښځې مړېږي او نه د جامو نه که نه شاید مولې صاحب نه تپوس وی زمون خو یو جامه وا تحید فی فاذا اصابه شیء من دم قالت بریقها فمسعت که داسې ساس کې ماس کې وو نو فلاړه بم په پوره کې په نوک بم لري دا بلګه وینه وس معفو عنه ا دینه معلومی چې لګه وینه فلاړه هم پاکي لکه سړي خوله کې وینه راشي او توکي بیا لاړه توکي نو هغه لاړه پاکي راولي ستا د خولې وبظفرها او لاړه بم په پورې کې په نوک پم داسې وګاروله خلاص دا د حیض وینه ټینګوي نو هغه پترې جوړوي پترې هغه پترې به یې لرکړي اباب الطيب للماء عند غسلها من الحيض خزه چې حیض نه ولا مینه خوشبوئی دی ولګي ځکه حیض بدبوئی پیدا کوي اندامونه به اسخای خاون ورته نشي نږدې کېدی نو په هغه ځای نو د خوشبوئی موږي یو احداد دی یو احرام دی احرام کې زینت روانه خوشبوئی بنده ده او په احداد کې چې په خاوند احداد کوي خوشبوئی روانه زینت بنده کالی او غړي قیمتي جامې بناوند خو کلام به د حیز نه خوشبوئی لګول شي او چې حرام کې خزه طواف عمره لذي یا حج لذي نو ډول ولا روا دی کالی چولی شي قیمتي جامع چولی شي خوشبوی نشي لګولی نو دی وای که یو ښځی او د حیض نه لاندې رستو د خوشبوی ولګوي خوشبویه کې دوه فیدې ما ته وویل یو خو هغه بدبوی لاړه شي دویم دا چې حمل علوق یې زر راځي ښځه چې حیض نه ولاندې که نه د یولس ورځو پورې دی کې حمل امید زیات وای کم ده باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض خوشبوئی د استعمال کې د غسل د حیض په وخت کې حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال سلام بعض مزيد ايوب عن سلطان بن عفيه قال كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاثه موږ منع و چې احداد به نه کړو په یو مړي زیات د درې ورځو نه احداد ترک استیب و زینت الا علی زوج بغیر د خاوند نه اربعه اشهر معاشره اصلو میاشتې لس ورځې په نسته قرآن دی ولا نکتحل رانجه بناچ ولا نتطیب خوشبوی بنا لگو ولا نلبس صوبا مصبوغا آنه برنگی نه جامعه غندو الا صوب عصفن مګر د چارخانه جامه اصل دې ته دا تارونه چی کنه تارونه کپڑا جوړیږي نو دا پرنګ کې ور ډوب کی نو سرنګ والی او سپین پاتې شي هغه نه به کپڑا جوړي ایته مونږه چارخانه وایو دا د هغې عامه جامه وه ډول یې نو څه تارونه سپینه او څه رنګینه داسې جامې به نو دا د هغې د ضرورت جامه و نو ویښې د چارخانې جامه ښیم اې ټکوس ته اسفار وای داسې د نوک په شکل او چې خوشبوي دا ملاویږي په بازارونو کې دا په فرج موږي د لمبې دونه پس وکنا ننهان اتباع الجناز من به من کې دي شو د تلو د جنازو نه نه بده دا شیګه دا د غزي سایان په جنازو په خدمت دي سړیم دي او باب دل کې مرته نفس عزت طهرت من الحیض ښځه به ښه مږي ځان د حیض نه یعنې دې کې مبالغه ده په لامبلو کې وکیف تختصر غسل به څنګه کوي وتاخذ فرصتا ممسکتا یو ټوکړه دې روانې چې په مشکو لړې فتتبع بها اثر الدم هغه دې ومږي په هغه ځای نو د وینې مشکو لړلې کپړه دې روانې مسک سرمنه ته وایي یا مسک مشکو ته وایي یو د سرمنو سرمنه یا ټوکړه هغه په مشکو لړل راواله او هغه د وینو په ځای باندې ومګي د فرج په وشات په مشکو ډیر ګران په خوا اوس تبلیغ والا سلور نو شیشه والی تکشنه دومره خو ګنده بوی چې سړي باندې سر خوږی راوړي ما ته چې طالب نږدې کېږي او دا خوشبویي لږ کېږي زه ورته بلد جګوارې اره خوشبوئی خنی ګوره ا بازارو کې یاد د جمعې پر چې خرڅي دا بیکار دا خو نسل راوالي او سوچه خوشبوئی چې دا ګرانه نه هغه فایده د روح او دماغ ته فایده رسي دا د مقصد دا چې د حیض او د نفاس په لمبلو کې مبالغه ده او تاکید دی په نسبت د عامو اوسنو دې وجنه حنابلة وای په نور غسلونو کې د سر سپړدل په خزه نشته خدا حیض او د نفاس په لاملو کې به سر سپړي باخه نه دا دا ډیر سات پسی او ګنده پاتې شي نو دې کې مبالغه راغله ده دې ځکه وي باب دل کې مرته نفسها اذا تطهرت من حیض خزه بزان خمږي په خوا صابونونه چرته د بیرو پانه به په وبو کې واچو او زمونږ طرف ته یو بوټی دی مونږ ورته سار مې وایو هغه زک کوي نا بعد زمیندار چې دا پټو ته هغه تیزه هغه زهري دارو واچي هغه بوی نه ځي نو سار مې باندې لاسونه ومږي بس هغه بوی نه شي لاس بوټی دی نو دا څیزونه به نبی کریم نه صابون استعمال نه راغلی قال خذي فرصه من مسك چې ټوکړه راواله د مشکو یا ټوکړه راواله د زړې سرمنه خو ظاهره دا چې دا مشک دی ځکه فتتحري بها په دې ټوکړه د مشکو ځان پاک کا هغې ویل چې په ټوکړه د مشکو سړی څنګه ځان پاکي ځان خو سړی په اوبو پاکوي قالت کیف تطهر بها د په ټوکړه د مشک څنګه ځان پاک کړم قالت تطهری بها وی ځان یک بخت ځان په پاک کا هغه ورته نو سنوي قالت كيف بیا وی څنګه په ځان پاک کا قال سبحان الله تطهری د لار څخه ځان په پاک کا عائشه بي وی مونی ولا جامونه چې د خراس زبر پیکم فاجتذبتها الی ما ځان تراخ کنه ما ورته تتبعی بها اثر الدم مطلب یې دا چې کوم ځای کې د وینې اثر وي هغه ځای باندې دا خوشبويي موږ چې هغه اثر د بدبویۍ لاړ شي دغه مطلب دی تطهر اباب غسل المحیض د محیض غسل به څنګه کې یکه مبالغه د اهتمام د سر سپړدل دي د خوشبوې مګل دا ډېر ورځې پسې کړ او خدای ګندې اکثر بیا حضور مو دا مغه حدیث ته حضور حیا کوله دا ورته نه وی چې څنګه ومګه فارز به وجه حضور مبارک مخواړو او قال توزی بها دا ورته پاغه او دسو کا فاخذتها ما دا جنانه ونی ولا فاستذبت ما رد دې فراش چې دې پیکم فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم باب امتشاء المرأة عند غسلها من المحيط چې غسل له حیض نه کوي نو سر به ګمونځ کړي سر به کلک ووینځي او سر به به یې ګمونځ کړي ځکه د حیض په غسل کې مبالغه ده او تاکید دی دې مسایلو کې څه خلاف نشته هغه څیزونه چې د سید الکائنات په حدیثو کې راغلي دي د هغې ذکر کوي درته ټول آداب دی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا مشاعر بن عمر قال تحللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فکنت ممن تمتع تمتع مې کړو تمتع نه وه دواره دواره د عمرې نیت ولم یسق الحد حد را سره نو فتامتنا حادت په ما حید را صرف کې ولم تطهر لا پاک شینم حتی دخل اللیلة عرفه او سان له خلق عرفات ته ځي او په ما را له شپه ولا حید نه نیمه پاکه شوې دو بیبیانې په حد کې حیدې شوې ښه یو حضرت عائشه په ابتدا کې یو حضرت صفیه په انتها کې هغه طواف زیارت کړو نو طواف ودا دا نه ساخت او دا په ابتدا کې ونه دی عمره ونه کړې شو نو دی به رسته عمره کړې دا دوه بی بیان باندې حیز راغله عائشه صدیقه او حضرت صفیه وامتشي تیر سر د منځ کا وامسکی انا مرته کې عمره مې پرې ده فعلت فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليله الحسبه زما ورور ته وی عبد الرحمن د دینه مشر دی ليله الحسبه هغه شپه ده چې محسب کې دی وخت یې ری او به د شپې زی وطن ته دا واپسې شپه د حج نه وی ورور ته مې وی چې د اخور د بوز چې ادم نه دی عمل په دې پکار دی بعد ما ته مليانې تدبیر کوي چې احکام شدت د دې مسلمانانو او هي شروع شوی هیڅ په یو خپل نه تدبیر سيزونه دي تدبیر سيزونه خدای انسان د طبيعت سره لازم دي دا اول نه لکه میتیاز کول او دسمات کول اولاد راوړل فقضي ما في الحال غير أن لا تدوشي البيت حالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر بے قربانه کې غواګانه ذلك د بیبیانو سره بالبقره نه ښه صحیح لفظ بالبقر دی بقر جمع ده که د دې جمع اسماء اجناس کې فرق د واحد او د جمع په تی سره چې تی ور سره یې نو مراد کنه یوای او چې تی ور سره نه نو مراد کنه ډیری یاوا نو دې په نظر سره ټول طریقو سره باب دي بهم دا چې ترجیل راځي پس تا غسل نه خلک سره دې ګمنځي د سرون دی غوړی چې نه بیا ولګ منځي نو غسل چې زمنن ثابت دی زن ابراهيم موسى قال ابن شام يوسف ان مجرد اخبره قال اخبرني شام اورد ان اورد ان وصل لا تقدم الحائل اور وسع ما شاء تبوسكم چې حیدر ویل دا زما خدمت کولی او څه ګناه پکې نشته ځکه ما ته مې ترو ویلي دي عائشې بیبي انها كانت ترجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وهي حائض ما به سر د حضور ګمنځو او زه به حیضو ورسول الله صلی الله علیه وسلم حينئذ مجاهر في المسجد هغه معتکف په جمعه یدنی لها راسه وی فی حجرتها ما ته به سر دنک کمرې ته کړکۍ وه ها کړکۍ زه اوس هم شته نو سر به داسې دننه کړي ما ته ویلي چې په دخول خروج کې اعتبار چا لره خپل لره که سر لره خپل لره نو سر به ور دننه کړي نو به دننه پیدې نو دې خو پرې نه شو که نه سر به ور دننه کړي نای به ولا سر وینځه بیا به ولا ګمس کړي او باب قنات رجل فی حجر امرتی و هي حائض دا هم استثنایی صورتونه دي که سړی حیضی سره غاړه غټه املاس دی یا سر یې د هغې په سینه ایښي او قرآن شریف لولي نو خیر دی یعنې قرائت د قرآن په جم د حیض کې جایز دی اګر چې ظاهره دا چې دا محل یې څه دی محل د نجاساتو دی او د دې مثال درته ښایي وکانا بوائل یوسل خادمه دې د فقهاو د تابعینو کلام نقل کوي ابو وائل تابعی د به خدمتګاره ښځه ولېږله وهي حائض ښځه به حائضه وه الى ابي رزين ابي رزين ته فيتابيه بالمصحف قران شريف به ولا راوړه او پس لاس کې به نیولې نه فتم سکو به علاقته په غلاف مزي کې به تړلې راوړو دا زموږ مسله کوم دی چې مسله قران شریف بنه ده او کدا چې زیاتې ټوکړه کې نیولې یا غلاف کې او مزي نه دا شونې چې نو خیر دی مار ته په یو نمونو د حیض کې څه ویلي نفاس ما من سم النفاس حیضا نفاس کی دی حیض لرا لکه عائشی بی ته حضور انو فس دی وای اوس یو سوال دی چې دا خو د لغاتو کتاب نه دی چې دې لغات ثبوت کوي چې حیض ته نفاس وي یا نفاس ته حیض وي د دې باب کې خودو څه فایده ده حل د لغاتو خو مقصد نه دی د ده دې خو حدیث او احکام شه علماء دې کې دوه خبرو ته اشاره اول دا چې د حیض او د نفاس احکام یو دي نفاس طبیعي څه دی څلوېښتو ورځو پورې او حیض طبیعي استحاضه نه د دې ټولو احکام یو دی نفاس هم چې د خپلې مودې نه زیات شي نو استحاضه ده او حیض هم چې د خپلې مودې نه زیات شي نو استحاضه ده نو د نفاس او د حیض احکام یو دي نشاره کې اتحاد د احکامو د دواړو ته نو فسا سره ما فوق الازار کول شي خبرې ورسره کولی شي، ډوډۍ خوړی شي، ښکلولی شي، قرآن شریف د هغې په غېږ کې لوستی شي، لکه د حیضې چې څه احکام دي هغه احکام د نفاس دي د دې وجه نه د په نفاس مستقل بابونه نه دي خاص لکه حیض نفاس احکام یې ولې جماعت ته دواړه نشي تللی روژې دواړه نشي نیوی طواف دواړه نشي کولی دا یو مقصد نو اشاره کوي اتحاد د احکام د حیض نه دویم دا چې یو مسلې خلافي ته اشاره کوي ازمون د احناف او د حنابلو یو طرف ته او مالکیان او شوافی بل طرف ته مسله دا ده چې په دوران د نفاس کې حیض راتلی شي کې نشي راتلی نو دا ځای امامان وای د نفاس په وخت کې حیض راتلی شي خو نادر دی نو احکام د حیض به په جاري کې او دا ځای امامان وای حضرت امام ابو حنیفه او احمد صاحب چې نفاس کې حیض نه راځي ځکه نفاس دا وینه د حیض وینه ده چې بند شي چې سړی ښځې ټچ کړي او امید وشي نو وینه یې بند شي ټولې ښځې دا وایي هغه وینه خدای په غذا د ماشوم ګرځوي نو چې کوم هغه کې اجزای اصلي وي هغه غذا د ماشوم ګرځي او دا فضله چې جمع کیږي جمع کیږي نو به سلوي دا سلور میاشتې چې کنه هغه وینه جمع شي سلور میاشتې نه پس پکې روح پکوا والي کیږي نو به دا حیض غذا ګرځي او د دې نه مخکې چې جمع شي وینه عدم فاس په شکل کې نو با من سم من نفاس حیضا دا نفاس چې دی دا د حیض دغه وینه ده چې وسوځي نو که حیض راتلی نو بیا خو نفاس څه صورت نو نو دی د احناف او د حنابلو قول له ترجیح ورکوي چې نفاسه حیض نه راځي نو که چېرته یې وینه راغله نو دا استحاده ده او بیماري ده دا حیض اصطلاحي نه دی نو دوی امامان د جواز د حیض قائل دي په دوران د حمل کې او دو امامان قائل نه وي شان مرشا سے وای فقهو له پکارو چې دې مسله کې طبيبانو ترجو کړې وي نه د دې قائل چې کله نا کله حیض راځي خدا نادر صورت ته عام صورتونو کې د نفاس د حمل چوش حیض بند شي خله د رحم بند شي او وینه سر ورځ زیاتی وي او بیا غذا ده د دې نوم په ذریعہ باندې وینه رسي ماشوم ته او غذا ګرځي هغه زیاتی وینه چې جمع شوي څخه هغه نفاس په شکل کې وزي ابا من سم النفاس حیضا د حیض ته چې نفاس وي نو دا قول صحیح دی ثم دو مسلو ته اشاره وکړه یو اتحاد الکه دا یو طالب ده دا تاسو سره تخفاس وای وای وعده دې کړې کنه نه نه کړې او څو ځکه دې مسلو ته وګ نه دي دې ضرورت لري دا ډېر طالبان په هدايه کې کتاب لې تخنه وای یاره ما یا مشته نو سې کوم نه د مکاتبه نه مکاتب احکام نه د احکام به کتاب الخزام مو آیا ځکه چې پاکستان کې خزا شرعي نشته نو څه کوي نو دې ځکه مو دوی چې لا ټانګه په غاړه شوی نه ده کنه دې ورته خیال ساته نه کړه نه نن ته په دا مسلې ښه د مولا خزه خو مولا خي نو د کلی خزه ته تاسو نه کوي ما یې تا مسلې یاده یا ولا بشته زیور والے په پښتو کې که زنانم پیږي مې دا زوت کې خزه ته خایمه دی زنانو کې تبلیغ کې او فایده را لاګه شي کوي د زمانه دی خو چې ډېر مسائل زده کړل ډېر زنانو به لمبل خو سر به نه وینځ به برا پورې خواخه خان دی او ډېر زنانه چې سر له غټي ور کړی چې سوزلا را باندې غسل اورې دلې نو په یو ځل به به وکړ باه من سمم النفاس هذا كنفاس هذا هو جنا مكيم ابراهيم قال ما ما حديث عائشة ذكر كي اور اسی یو مسئلہ کی ذکر کو سے بلا مسئلہ عند أن أم سلمة حديث قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم داود أم سلمة حديث مسلم وزور سر أم لاستم فخمیسة په څادر کې فإذ حست حیض راوان راغی فانسللت ځان مې تر اوښ کړ فاخذت ثياب حیضتي د حیض جامې مې واغوستې خو زه اکثر د حیض لپاره جدا پرتوب جوړ کړی ځکه هغې کې د وینې د څاڅکو یې رسېدو یری فقال نفست تا نفاس راغی دا نفاس که حیض قلت نعم فدعاني فاستجابت معه في الخميله بیا ور سره سملاسته اوس د طالبانو یو سوال دی چې دلته خو حیث ته نفاس ویل شو او باب کې عکس دی چې حیث با من سم نفاس حیزا ځکه نفاس مفعول اول دی او حیز مفعول ثانی دی او مفعول دو مفعولین چې دا قائم مقام د مبتدا او د خبرې نو ان نفاس حیزن شو نو اطلاق د حیض په نفاس راغلی دی په باب نه دا معلومیږي چې باب د بیان د جواز د اطلاق د حیض په نفاس او دلته اطلاق د نفاس په حیض راغی نو عکس دی باب دلالت په دې کوي چې نفاس ته حیض ویل شي با من سم النفاس حیض او حدیث کې حیض ته سو ویل شو نفاس ویل شو نو باب عکس ته د حدیث شریف د طالبانو سوال ما ته ځکه وی چې حاشیه نسخه ته ګوره با من سم النفاس حیضا والحیض نفاسا نو باب مناسبت د حدیث مبارک د دې بهم جملې سره چې په حاشیه لیکلې د مولا بادر لیکن نفاس حیض ته ویل شو نفاس ویل شو دا یو جواب نو د حدیث تطبیق دا هغه جز سره دی چې کوم په حاشیه لیکل دی دویم دا چې دلته سما په معنا د اطلقه دی ما من اطلق النفاس حیضا که چا نفاس اطلاق وکړه په حیض نو یعنې د نفاس اطلاق په حیض روا دی او دغه باب سره مناسب دی ځکه حیض باندې اطلاق حضور مبارک د څوک نفاس وکړه یا دلته قلب د موضوع کا دا نفاس دا مفعول ثانی دی او حیض مفعول اول دی نو اصل کې دا شو ما من سما حیض النفاسا حیض ته نفاس ویلږي الحیض و نفاسم بیا باب سره مناسبت شو او با مباشرت الحیض ها وخت پوره دی رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب مباشرة الحاج ده ده ده ده باب ده په جواز د ملاست د حیزه سره مباشرت بشره د بشری سره لګمول ته وای نملاست مزاجعه ملامست مراد مسائل تیر شوي دي خو اجمالا یې دومره واوره چې مباشرت د حیضې کې درې صورت دي دوه اتفاقي دي یو اختلافي دی یو اتفاقي په عدم جواز کې دی چې هغه وته ده وته په اتفاق د علماو سره یعنې فرق دا په ممنوع دی او درې دویم صورت جائز دی اتفاقا هغه ما فوق الازار درې ما تحت الازار ما سوا د فرج نه دې کې خلاف دی نو درې واړه فقها د ملت په دې چې ما فوق الازار بکې ما تحت الازار بنکې حضرت امام احمد صاحب او زمون په ائمه کې محمد ابن حسن شیبانی اما تحت الازارم جائز وی علاوه د جمانا اما تمنشه د خلاف پرون ویلی و چې یو لفظ د محیز دی بل حدیث دی فلا تقربوهن فی المحیط قل هو اذن فاعتذر النساء فی المحیط نو حضرت امام احمد او محمد صاحب دا ظرف مکان ګڼي نو زه د حیض نه منع کړی دی او دا نور فقها دا مصدر میمی ګڼي دویم د هغوی منشه د استدلال حدیثو د مسلم شریف حدیث ته اسناو کل شین الا النکاح نو نکاح په لغت کې وته تا وای حدیث را معلومیږي چې علاوه د وته نه ټول جائز په نور حدیث صریح دي د حضور عمل او اقوال یو سړی ته تپوس کوي ما حل لي من امراتي وهي حائل قال كما فوق الازار امام بخاری دې مسله کې د درو واړو فقها او قول اختیار کړی فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه إلي ومعتكف فأسأله وأنا حائل أحدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن أسود يا نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا چې تاسو کې کم یو سړی د خپل حاجت قابو لرلی شي لکه د حضور پاک پشا مطلب یې سره عالمان یې دوه مطلب بیان اول دا چې دا ترهیب کوي د مباشرت نه چې ګره د حضور نس په خپل اختیار کې استاد سره نه تاسو ما فوق الازار مکاوه اخو معصوم او محفوظ نو دا شهوت د سړی په اختیار کې نه ګوره نو مقصد یې ترهیب د مباشرت او نهی د قربان د حائز حیزین د احتیاطا احتیاط پدې کې چې مکه که نبی کریم کو خو د هغه نفس په خپل اختیار کو دیمه معنا ضد د دې کوي چې سید الکائنات چې د هغه شهوت او حاجت په خپل اختیار کو یعنی قابو هغه مباشرت کړی دی نو تاسو خو من باب اولا کولی شئ ځکه تاسو کمزوري یې نوجوانان یې نو تقاضا به هم ډېره نو چې حضور مبارک سره د عفت نفس نه او سره د اختیار نه په خپل نفس هغه مباشرت کړی دی شهوت د هغه په خپل اختیار کې نو تاسو خو کمزوري یې، تاسو خو کولی شئ من باب اولی. نو مقصد یې اثبات د جواز د مباشرت خو معنا اوله زیاته واضحه ده او مقصد د عایشې ترهیب دی د قربان نه ټول اهل حق باندې دي چې صوم او صلات دواړه باندې نشي او اهل سنت وایي د صوم قضا شته او د صلات نشته او خوارج به نه قضا به د دواړو راوړي ترمذي کې مونږ ویلو کنه حروریه انت عن سنة سيد بن أبي مريم قال سلام محمد جعفر قال أخبرني زيد بن بن أسلم أنا يعز بن عبد الله نبي سيد القدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فزرعنا ورعه پس تمانزنا فقال يا معشر النساء تصدقنا صدقه کوي حضور مبارک په داسې د جهاد د پاره چې ضرورت نو په دې مجالس او عامو کې به طلب د صدقه کو د جهاد د پاره فإني أريد كن أكثر أهل النار ما ته ډېرې ښودلې شوي په دوزخیانو کې فقلنا بما يا رسول الله دا اوله قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير تاسو لعنت زیات پای په یو بل تون لعنت تف لعنت کله اکثر وای او ناشکر کوي د خاون کټول عمر د الله سشیر او یو ورځ د الله سلامونه نه پوزا مونږ تراوي هغه ټول احسانات باندې غزرا کاږي ما رأيت من ناقصات اخ و دین اصحاب النوب برجل حاضر من احداکم ما نه دي لیدلې داسې خلک چې عقل هم کم دی او دین هم کم دی او تحتی خالص عقل د هوښیار تجربه کار سړی چې ډېر هوښیار یې هغه هغه هم دوکه کوي د هغه عقل مو تښتی لب خالص عقل مغز قل لو ما نقصان ديننا وخنا سيب دينا وخلم بسكم به قال يا قال ليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل شهادت د خدای په قانون الهي کې نسب د شهادت د سړي دی کنه یا دې خدای عقل لا وجره انت دل احداهما فتذكر احداهما الاخرى حیزه په ټول اعمال د حج کې علاوه د طواف او طواف سره تابع سعی ده نو سعی هم نشي کولی البته که طواف یې کړي وروسته په حیض راغی نو سعی کولی شي ځکه سعی د حرم نه بار ده او طواف داخل په مسجد کې فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كتب من سوا بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلا كل مسلمون وقال طاون جابر تعشت عائشة سكت المناسك كلها عائشې بي بي ټول احکام پوره کړي دي غیر طواف البیت ولا تصلي مونږ به نه کوي وقال الحکم حکم وایي دا فقیه دی د امام ابو حنیفه هم اسره انی لا اذبح وانا جنبا زه قرب لاله کوم او زه جنب یم حال دا دی چې په لاله کې د خدای نوم یادېږي وقال الله عز وجل ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه دې باب کې امام بخاری او مشهور مسلې ته اشاره کوي ترمذی کې موږ ویلې و خو به هم دا تا ادا چې د قران شریف لستل حیض او جنوب کول شي کنه او نفاسا نو درې واړه فقها د ملت وایي چې نشي لسته معدوم د آیات لستی شي خو آیات بنه لولي امام مالک سیبی خیر دی آیاتم لستی شي لنډ صورتم لستی شي خو په نیت د تعوذ د تبرک د افتتاح نه په نیت د تلاوت د امام بخاری مسلک وسیع دی دی وی حیضه او جنم آیتونه او قرآن شریف لستی شي نو دی چې کم جانب خوخ کی دا هغه جانب اقوال نقل کړي نو په قسمه دلایل ته اشاره وکړه یو حدیث د عائشه دی د نبی کریم عمل نقل کړي بل آثار د صحابه او د تابعین دی حدیث تعاشی مرفوع دا د کان یذکر الله علی کل احیانه نو په سید الکائنات چې به ذکر کو په ټول حالاتو کې او حالاتو کې د جنابت حالت هم راځي او د ذکر په عموم کې قران شریف هم داخل وهذا ذکر مبارک دیم د صحابه او د تابعین کلام یې نقل کړل دا درې واړه فقها وي کلام نه کېږي کتلی کلام دا زما په حدیث ته عائشه دې کانه یذکر الله علی کل احیان دا درې واړه فقها چې بند غني نو دوی وی حدیث ته علی نفس رضی الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه او قال لا يحجزه شيء من القرآن الا الجنابه ابو داود کې به ملي حضور مبارک نه منع کو د قرآن شریف د لستونه شي مگر جنابت نو جنابت په حالت کې دا نه دی ثابت نو چې نص د حدیث دلالت په دې کې چې جنابت کې قرآن شریف ممنوع دی نو استدلال په حدیث د عائشې صحیح نه دی د درو وجو نه اول دا چې استدلال بالعام دی په موضع الخاص جګړه خو په ذکر کې نه ده جګړه خو په تلاوت کې ده منتو استدلال په اسکر الله علی کل احیانه د جواز د تلاوت د پاره پشکه د استدلال بالعام دی فی الموضع الخاص او استدلال بالعام فی موضع الخاص په دعوه خاصه کې د استدلال سینی خصوصا چې معارض صریح صحیح او منصوص حدیث وي دویم دا چې د کل احیانه نه مراد هر وخت نه دی حالات متجدده متبدله دي یعنی سار کیم ذکر او ماخام کیم ذکر او دا څنګه چې هر وخت ذکر او ولې حضور وعد نه کړی بی بیان سره خبرې نه کړې بیت الخلا ته نه تلې جهاد نه کړ او د شوی نه آرام نه کړ نو دا عموم مطلق نه دی مراد تر حالات متجدده متبدله دریم د ذکر نه مراد ما سوا د قران دی لکه سبحان الله الله اکبر سبا چې بشونو دا الحمد لله الذي اماتنا احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ماښام کې به دا الله ما دا اقبار لیل کې ادبار نهار کا واسوات دعات کا فتر لیک ماسپخین کې به دا وې باران چې به وړي دا به دا اسکار دعاګان دې مراد دې څوک د ذکر نه مراد ذکر قلبي علي لکه دا صوفیان خو ذکر قلبي په قران او په حديث کې